موږ دواړه پیغمبران د رب ساوي اولی ګمن سره بنی اسرائیل آزاد کړه غلامینا ولا تعذبهم مې عذاب په تکالیف شاقو سره پچا به لرګي ځنګل نه راوړل پچا به ټول پچا به اوراغل پچا به روډه په خولي پچا به خلته وستي پچا به په خول په بټو کې ګران کارونه ته واله کړیو دیو ته پلخ تا کار کوي قد جئناک بیات من ربک ناڅه کړی دي ما تا ته په علامه سره جانب درب والسلام علی من اتبع الهدى دا سلام د اهل سنت اهل بدعت تکذیب کوي د الله د پیغمبران قال فمن ربكم يا موسى رب تاسو څوک دی اے موسی علی السلام رب زمونږ غزاد ته چور کول کی هر چاته پیدائش ته ده هر یو سړی په خپل جدا ده د بلنا تشخص دی ثم هدا بیا هدایت کی شد حال د قرون لاغي متعلق سوای علم عند ربي علم د دې پنځ درب زما باندې کی کتاب په کتاب کې لوح محفوظ لا يدل ربي نه غایبی درب زمانه یو شی لا غیب علم عن شیء ولا انسا شیء ان نه رئیس شی هغه خدای چې ګرځولې تاسو نه کا به هات فراش تعالی دغه بدی کې سبورن دلارو دلارې بلوي نعمت دی مالی نه مالی تلار دا کله کلی تلار دا د وطن نه وطن تلار دا کلی ټول به بندو سروي ساروي خپل بګیاګان په دې علامې دي له اول نوها خپل صاحبان نوها دا جمع ده نو یا تندا هغه دې ځکه دې سره معنی کوي د منکرات او اصلي سمرو کولا دا درې مرکو شروع شو د سوره طه نه ما قبل سره مناسبت ظاهر دی تکمله قصه موسی علی نبینا و علیہ السلام دا تکمله دا تتمه دا د قصې د موسی علیہ السلام بعض انواع سحر تخیل بعض انواع د سحر تخیل دی ځنې شابادات دي ځنې نرنجات دي ځنې صفالیت دی ځنې صد النظر دی بین السحر انواع سحر د پاره ډېر انواع دي وبيان غالبیت الحق ومن غلویت الباطل بیان د غالبیت حق دی د مغلوبیت د باطل والتذکیر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت سره وان الخوف الطبيعي لا ينافي الكمال خوف طبيعي چې کوم دی دا منافي د کمال سره نه موزینه به یار ارتوب کوي وان الادب عاقبته الفلاح د ادب انجام چې کی کامیابی وا کمال سحر شاعرانو ادب نه کار لیل ادب ومسیل ادب عاقب الخسران چې کم بیا ادب وي دا عاقبت خسرانی لکه فرعون اتباع د فرعون فإن الدين كله أدب دین ټول ادب دی و تصوف کل ادب تصوف ټول ادب دی علم ټول ادب دی وايضا تعيين التاريخ لل والوقت والمكان لامرين جائز یو دی وی کار د پاره ته تاریخ مقرره ځای مقرره وخت مقرره امن نه دا مو معلوم شي بسم الله الرحمن الرحیم منها خلقناکم د دې زمکه نه ما پیدا کړی یا خطاب د بنی آدم ته یا خطاب د ټولو ته بنی آدم ته په اعتبار د اصل سره اصل پیدا دی د خاورې نه یا ټول د خاورې نه دی په دې معنی انسان پیدا کیږي د نطفه نه نطفه پیدا کیږي د وینې نه وینه پیدا کیږي د غذا نه غذا پیدا کیږي د مزکه به ما ادم کې تش یا کوم روایت کې راځي چې د هر بندا قرار د نطفه کې راځي دا غځه د مرقد خوره په جوړول شي د اجزاء اصلي سره د اختلاط راغی لکه منها خلقنا دا خو دنیا شو وفيها نعيدكم فدي ازمکت به عاده کو د عالم برزخ شي نو خرم تار تم دین او دوباره د درې وړو عالم ذکر پرې مختصر کلام کې راغی دنیا عالم برزخ او عالم عقبه ولقد اریناه آیاتنا او تلیو ما بلا د موسی فرعون ته علامی خپل معجزې ده ده ټوله فکذب و ابا تکذیب او انکار وکړ خالجه تل تخرجنا من ارضنا تاسو ته راته کوي چې چوبا چې موږ را د ځمکې زموږ نه یو قومي ننګ ته قوم ته پیښ تا زموږ حکومت اخلي پسیر خپل سره موسی علی السلام لیم بسحر مثله راته بزر مثل د سحر ستا اوګه ما به زمون ستا کې موعد نه مخالفت کو منګو نه ته مکانن سوا زې برابر درمیانه الماجک یوم زینا تاریخ مقرر ستاسو موعد درز د اختر ده خلک تماچا کې د دیبو کې وزګار وي وخت بس یې حسن نو دعا حجر خلق بغض ارمی کې ټیم وته وکړو فتولى فرعون فرعون جمع کل خپل تدبیر مکر بیا راغی د دنیا ساحران را یوځای کړل مدین د مملکت نه چرته ساحران را غونډه ته ثم تو صفا داسې ګڼ په ورشه درو په راشي نو دا ته تلو نو ماته خطر ولې دونه سلی ګلان درته ولې شي بیا بری دلته ګورې د دفن کولو څوک نه دفن باندې څوک نه ما سره به دولې سره خبرې نه یو تن برا سره که خدمت کې مې کفنې نه وبل کنه نه وبل حاجی د هیبت لپاره چې دومره درته جمع شي ویل موسی علی السلام دوی ته ویل کوم تعالی را لا تفتروا علی الله افتراء په الله مکوئ په نسبت شریک سره الله ته کذبان درو ويسحتکم بعذاب تعالی الله هلاک کی په عذاب سره دا دو ساحران دي ان مغان سره نه انه دي اصل او باجی تا د دمکه ستاسو نه پسیر سره او به ستا طریقه به همدا حکومت درناخی فاجمعوا امرک کیدکم جمع کئ تاسو تدبیر پئ محکم کئ ثم تو صفا بیا پیرا چې مستفین سب جوړون کې لري رعب چې رعب پر راځي وقد افلح اليوم من استعلا کامیاب هغه څوک چې هغه الله او چتی هغه میدان جوړ شو قالو یا موسی دې د ادب نه کار واغل اے موسی علی السلام اما انت اما ان نكون اول من القى موسی سره به یاره پیدا دا خو مران دي په سونو په زرګونو زما به یو ما اشتباه به راځي دغه ما دې دا ما دی ماران خاره کړتا یو دی ګڼ معلوم که بنب در کې موسی سره نه یاره موسی دارستو که د پاره د فاصله او جسا موسی به نفسي خي پتا نه ما ورته وې لا ته هم یریګا انک انت علا تبوچتی الک ما فی یمینی کا وګورځو ستا خلاص کې دي تیر به کې چې دې څه جوړ کړی دي نو کې د ساحر دې جوړ عقیده مکر د ساحر دی ولې ساحر وه څه آتا نبا کام دې کم دې کې راځي بعد دې چې هم سا وګورځو لا ټول تیر کړ دا چې په لګو د خپلې واګه هغه یو کړ په فرعون سره دومره یاره پیدا شو تخت دلاندې پټ شو مو په غیر مبالغه کې به دا څوم شو پریوتل ساحرین سجدان ای پوښتنه چې زمونږ امساګانې څه شي زمونږ رسې څه شي د امسام څه شي کدا شعر وی هغه بیا کار شو اول دی من برب د موهن السلام او برب د هارون علی السلام فرعون ورته بیا غوسه شو تاسو ایمان او د لپاره تصدیق مو کو اجازه نو کې به اجازه ته مسلمانان شو لا تاسو مشه تاسو شهر خولې سلام مونږ تکړه یو بزانور کو بزان پړ پرې به کوم خلاصونه تاسو غني خپل تاسو یعنی مخالف نه بیا به په سولې واچوم په اصول د اجرو تنو کې کې به مې خونه او الټو به په سړی واچو دا د فرعون عذاب پوه چې کم یو د اشد عذابن او افغان زه کرم د موسی علیه بیا دا به قالو اول دی لنوسرک علی ما جاء انا من البینات موږ نه غوړه کو تعالی را چې موږ تراغلی دي د بیناتو موږ پوج دا شهر نه دی دی مبتدی ته الله مقام د منتهی ورکړ والذي فطرنا فقد ما انتقال هغه ذات مې قسمي چې موږ پیدا کړو چې موږ شرک نه کوو او کته چې څه کوون کې ځه لا سي آزاد انما تهذ الحیات الدنیا ته حکم کوي په دې حیات دنیا کې د عذاب زمونږه مون ایمان پر براوړې دي چې موږ ته بخنو کې خطا زمونږه یا موږ ته دی چوکتل پوښ په اماراتو دا شهر نه دی فرعون په بیا کراو کړه تا موږ باندې کرا کړی د شهر نه ولو خیر او ابقا لا غور دی د جهاد د ثواب نه ډیر پیدا سو گیا تو کی رب تا مجرم هغه واچ دا وعید دی دنه پر جهنم دی لا موت فیا نه به مرد جو استراحت بیا مومي او نه به جان دی نه به جون دراحت دی کني جم دی پي لا نه نه مرد نه جم دی دی تراشی الله ته مؤمن عمل کی د صالحاتو دې درجات اولاد دا واج جنات عدن جنتون د اقامت جای به لاندې دونو داغې نه انهار مقدر خلود به پدې دا جزا دا غچا تزکا دې تزکیو کې د خپل نفس او ځان پاک دعا